فالآيات ما له قيام بذاته مولانا د مخکې نه دا خبره ذکر کړه چې عالم کا اعتبار د ټول اجزاء سره حادث ته ځکه چې عالم په دوه قسمه دی یو اعیان دی او بل اعراض دی اعیان په اجمال کې مخکې ذکر کړی او نو تفصیل کې مخکې ذکر کړی نو فرمایي فل اعیان او قد اعیان ما هغه شی ته وای چې داغه د پاره قیام به ذاتی هی معترض وای دا کلمه د ما د عموم د پاره ده چې الله تعالی به کوم داخلي چې الله ته شامل شنو بیا مطلب دا دی چې رسو خراجی کې اعیان او اعراض حادث دي بیا خدا مطلب شو چې الله حادث کراوي دراغه جواب څه نه مرا ہے ما ہے ممکن مراد ته امکان نه امکان خاص ته چې امکان عام نه امکان خاص چې دا غیر لپاره قیام دي ذاته دي قرینه بجاهی سره غرض شارع ده پر اقوال کلمه د ماذو پر د عموم د پاره ده کلمه د ما دومره عموم دی پکې ډیر زیات عموم دی پکې او تا دغه عمومه د حمل په خصوص باندې او خاص په تراوانه سره څوک دی ممکن دی دا په ترجمه بلا مرجه ده دا راغه جواب وکړه نه بقرینه چې څه قرینه موجوده ده په قرینه د ګرځولو د من اقسام العالم من اقسام العالم دا آیات چا قسم دی دا عالم او عالم ممکن دی که واجب دی که ممتنع دی ممکن نو په خپل معنا د مقسم په اقسامو کې سي مرای ومانا قیامه بذاته عند المتکلمین ومانا قیامه بذاته غرض شارح دلته یو جز واقع شو په تعریف کې دغه وضاحت کوي اعیانا دا ممکن ته و چې قیام بذاته لري دی وی دا قیام بذاته څه ته وایي فلاسفه عندنا فلاسفه نو د متکلمینو په نس په الله کې قیام د ذاتی نشته او په صفاتو کې قیام د غیره نشته ا د فلسفه او په نسبانه په واجب الوجود ټول مجرداتو کې قیام به ذاتی هشته او په صفاتو کې قیامه به غیری د قیام به ذاتی څو ترجمې دي یو عندل متکلمین او د قیام به غیره عند المتکلمین یو د قیام به ذاتی عند الفلاسفه او د قیام به غیره عند الفلاسفه خو په مسلک د متکلمینو باندې په مسلک د متکلمینو باندې په الله تعالی او په ټولو مجرداتو کې قیام به ذاتی دی او په صفاتو کې قیامه نه ا متکلمین سنیت په الله په ټولو مجردات یا مجردات نور پیدا په واجب وجود کې وې قیام به ذاتی نشته اپ صفاتونو کې قیامه بغیره دانش فلسفه وی واجب ټول مجردات په قیام کې ذاتی او په صفات کې قیامه بغیره اوله ترجمه کې د قیام بذاته عند المتکلمین چې عند المتکلمین قیام بذاته څه توایي نو دی فرمای ومانا ومانا قیامه ومانا قیامه بذاته عند المتكلمين اعیان به هغه ممکنی چې قیام بذاته لري قیام بذاته څه ته وایي نو دی وی ومانا قیامه معنا د قیام د ممکن بذاته عند المتکلمین د متکلمین په نس ګوره معنا قیام هی وخا چې ممکن ته زمير راجع شي که اس قیام ویلې ونه چا به چې دا قیام به عام ممکن او واجب دواړو تر تبسی شامل ندی وی نه قیام نه قیامی هی کنه په متن کې قیامی هی او قیامو مولانا لن تعلیم تاسو ته کومه ماته ده قیام دي ذاتی دي ته وای کنه چې کوم شي ته تحیز عارضی کوم شي ته عارضی نو په عروض د تحیز کې دی شتا واسطه فی العروض نه من کې پکې واسطه فی العروض نه نو دې ته وایي قیاس فی ذاتی وشي لکه مثال په تور ته چی یو حیز غواړی تاته چی زر ده متحیز ده او حیز غواړی مکان غواړی یا اشاره په حسیو تکی نو دا تحیز تاته چی عارضی گی نو پر عروض ده تحیز که تاته دی که بلا سکواسیتا پر عروض نشته چی آغا تا اول عارضی گی تاته بیا سر نمبر عارضی گی دسته نده او یو قیام بی غیریه آغا دیتا وائی دا واسطه په لوروز دي ته چې اول هغه شیتا بیا دا غي نرستو هغه مغل واسطه ده لکه دا حرکت چې سره چې په سفینه کې ناس کې کیشته کې نو تحرکون ما ته عارضی کې ز پناس په کیشته کې ما خو ما ته خلق وې د حرکت متحرک عارضی کې په منځ کې پکې یو واسطه راځي چې شي اول هغه ته عارضی کې ته کیشته کې نه چاول ته پاتې چاول کیشته ورځي بیا ور سره ور سره سره د دې ته وی واسطه کې له روس دې ته کوم واسطه وای صح ومانا قیامه معنا د قیام د ممکن بذاته عند المتکلمین د متکلمین په نس لتحيز الشيء الاخر تابع لي تحيز ده یعنی دته چې تحيز عارضی کې دا تابع لي د تحيز د شيء اخر چې اول هغه ته تحيز عارض شي یا د تعارض دي د سی کې د سی نه شابه نو دا راته وایي چې واجب الوجود واجب الوجود دا رنګ یو هر فرد او واجب الوجود دا راته وایا هغه په کې داخل شو هغه څنګه خارج شو ولې څنګه خارج شو زکه چې ته خوای چې قیام دې دې دې ایت حیز بنفسی نو الله چې تحیز بنفسه او عروض تحیز الله تعالی ته کیږي نو لکیږي او جوهر فرد تم لکیږي نو د دې وجه واجب وجود د جوهر فرد وغیرہ څنګه څه شو بخلاف العرب چونکه تور خپل اشیاء او ازاده اشیاء په ازاده باندې پیژندل شي نو راول نه د قیام د جوهر ترجمه او د قیام د ذاتی وکړه اوس داغه په مقابل کې په کوم شي کې چې قیام د ذاتی نه دی داغه تر وضاحت کوي نو فرمایي په خلاف العرض په خلاف د چا فإن تحيزه تحيز د عرب دا تابع د تحيز د جوهر الذي اغه جوهر هو موضوعه چې د دغه شی دی موضوع ده ما دا تعرض ته ستاري سپینوالي نو کې تحيز عارضي نو تحيز عارض ستاري سپینوالي دا سپینوالي متحيز خدا عروض د تحیز سپینوالی کا شارکت دی که په واسطه د جسمون سره دی په واسطه د جسمون او مس کې جسم واسطه واسطه په عروض ده هغه واسطه ده په عروض نو د دې وجه نه سره کوئی منطقيان وای وی وجود الاعراض جان فتحه و وجودها لمحالها وجود د اعراض جان فتحه هغه وجود د اعراض چې په محلونو کې واقع د عرش د ځان نه مستقل وجود نشته خو د وجود په نفسي هغه وجود راځي چې د محل سره لکه ستاره سیموال خپل وجود دی چې دا وجود مرتبط ده د محل سره واقعي چې د مرتبط وجود په نفسي د عرض هغه وجود راځي او تپلی د دې د چا سره د محل سره خپل وجود نه لري خاص نو ما بیا وې ګوره عرض ته چې تحیز عارضی نو دا په واسطه په لوروس تر کېږي مات کې ورشي اول هغه تعریضی بیا د تعریضی بخلاف العرض فإن تحيز او د تحيز تابع د تابع د تحيز الجوهر د تحيز د جوهر د پاره الذي هغه جوهر هو موضوعه چې هغه د شی دی الذي هو موضوعه هغه جوهر چې هغه شعر موضوع اے محله الذي يقومه یعنی هغه محل چې دی مقوم دی چونکه د موضوع ډېری معناګانې دي یو موضوع په مقابله د مهمل کې راځي خلک وایي دا لفظ مهمله دی دا لفظ موضوع دی یو موضوع هغه مقابل د محمول راځي کله کوي دا موضوع دا دا شی د محمول او کله موضوع دی توای چې د کوم شی د اعراض ذاتی او څخه بحث کیږي هغه د علم څه شی موضوع د کوم شی د اعراض ذاتی او څخه چې بحث کیږي هغه شی د موضوع یو د موضوع هغه معنی څلورم د موضوع معنی محلی نو چاغوي چې دلته کې د موضوع معنا څه ده نو بیا راځي وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے محله الذی تحیز عرض تابع لتحیز جوهر هغه جوهر چې هغه موضوع د عرض ده یعنی محل محل مقاومه کوم محل دی محل مقاومه دا مسله ختمه شوه محل مقومه څه مطلب کې یجعله قائما موجودا چې هغه ګرځي قائم او موجودا ته کله انسان سپینوالی ځان له څنګه وجود دا ځان ځان سپینوالی نه خان څه مو وایي سپینوالی سپینوالی مو په زمند بل کې کافي کې وو هغه پرې دا خدا ستاده شخصي سپینوالی دا شخصي وجود غواړي دا څه غواړي ومعنى وجود العرب في الموضوع به د دې ترجمه کوي چې خلک دی وای چې دا عرض په موضوع موضوع کې دی خلک دی وای عرض په موضوع کې دی نو د دې څه معنا ده و د دې معنا خو دا نه کنه چې وجود په نفسه د عرض هغه وجود د عرض په موضوع په موضوع کې وجود په نفسه وجود په نفسه د عرض هغه د وجود په موضوع کې د زما تعبیر کوا ګوره یو وجود په نفسه یو وجود په نفسه نو وجود په نفسه د عرب خو اسم شته یو ته یو د سپینواله د پتو لګیدل چې دوه چیزونه دي کنه یو وجود په نفسه د عرب دی نو وجود په نفسه د عرب هغه په د وجودي چې په موضوع کې واقع نو ځکه خلک وي وجود الاعراض في انفسها ووجودها لمحارها وجود د اعراض په اعتبار د نفس ذات سره هغه د دې هغه وجود دی چې مرتبط او د چا سره واخلي د محل سره واخلي وجود الاعراض ينفتها ووجودها لمحالها ومعنى وجود العرض معنى د وجود العرض في الموضوع د دې دا معنی ده چې ان وجوده فی نفسه وجود فی نفسه ده ده هو دا وجوده ده ده وجود ده فی الموضوع په موضوع ده ده خپل ځان له وجود نشته ستاره سیماله ځان نه منډي وای روان دي که چا سره منډي وای چا پوری تپلې منډي وای بلکې منډي وای ولهذا د دې د وجه د دې وجه ولهذا تر غرض د شارح دار چې وجود الاعراض پر صفها او وجود د محلول اذان د وجود په نفسه نه لري ولهذا د دې د وجه چې د وجود په نفسه نه لري نو يفتنع الانتقال عن مرض الانتقال عنه د جسم نه په دې اعراض کې انتقال ناراضي په اعراض کې څه شي ناراضي مولانا سورہ انتقال پاک دې کې راځي انتقال په هغه ځایونو کې راځي په کوم ځایونو کې چې یو شی وجود په نفسه او وجود مستقل لري دا وجود مستقل لري نو د دې وجه نه په اعراض کې څه شی درازي انتقال درازي که تاسو فکر دا خبره مې یو ځای کې واضحه کړې و هغه من په دې کې واضحه کړې و چې مې دا کوی څنګه راځي نو تاسو ته دا یو څو صورتونه ما خوري نو یو صورت ما دا خو له پیدا تیاري چې دلته کې مثلا یو شی دی مزیرایه نو دا غیر سو کوئی اجزا جدا کیږي راځي خو مې دا اجزا غلطه دا هو چې سړی څه شي بین کوي نو لستر کسان کوي چې پکا سره چې ختم شي سو کوئی نه وې دلته کې او هواي او دا وی په واسطه د هغه حواس سره په چا سره هغه هوا سره او هغه هوا دا بوی بلی هوا ته ورته والی کبلی ته ور نه کوم دته بوی را روان یا خو عرض دی او انتقال په عرض کې صحیح نه نو خامخا یو محل محل راوي یو کټ کوشه دا د ټکړه کوشه او څوک واوي دا په واسطه د هغه سره شي مخ په وړاندې باندې زی نو ته سوال جواب او ما کوي هغه سوال جواب په دې باندې بنا چې وجود د عرض په نفسه هغه وجود نه محلي او انتقال په عرض کې ناجایز دی او ناروا دی په دې باندې بنا او کوشش د دې وجه نه مراد انتقال عن مدم به خلاف وجود الجسم في الحياه فخلاف وجود الجسم في الحياه خو دې جسم ته چې تحیز ور عارضی نو په واسطه د امر اخر سره عارضی کې ډایرکټ بذات ډایرکټ پر عارضی کې او بذات پر عارضی نو ولهدا رضی د وجره چې جسم د بارزان له وجود دی او د حیز د بارزان له وجود دی نو منع نه دی انتقال عنه د دینه جسم د حیز نه دی راځي جسم د حیز نه خو سپینواله نه بغیر د جسم نه پلی راتلی نشي نو انتقال په اجسامو کې صحیح دی او انتقال په اعراضو کې صحیح نه بخلاف وجود الجسم بخلاف وجود د جسم نه بل حیات چې په حیات کې راواتلی فإن وجوده في نفسه أمر وجود في نفسه د جسم غرض د شارح محقق دی عبارت نه چې مخکې د قیام د ذاتی ترجمه او د قیام د غیری ترجمه عند المتکلمین وکړه د قیام بذاتی کی واجب الوجود او جوهر دا کې خارج او د قیام د غیری له صفات ولې قیام د غیری څه ته ویل کېږي چې تحیز د تابع د تحیز د چا د غیر نو د الله صفاتونو کې قیام به غیری نشته ولې کله الله په صفاتونو کې قیام به غیره راشي خو معنا به راشي چې تحیز چې ور عارضی کې د الله د صفاتونو تا نو دا په واسطه د الله الله ته تحیز عارضی کې ډایرکن و بالذات او د صفاتونو ته ور عارضی کې ثانیا دا خبره صحیح ده کدا غلطه ده نو چې غلطه ده نو قیاس به ذاتی دا تعریف په الله ثابت نه او د قیاس به غیره تعریف په صفات الواجب صحیح نه وعند الفلاسفه اپا مسلک د فلاسفه د فلاسفه په نسبانه د قیاس ذاتی چې کومه ترجمه را هغه په واجب وجود باندې ثابت دی او د قیاس غیره چې کومه ترجمه را هغه په صفات الواجب باندې کیږي شامل شي معنا د قیام الشی بذاته استغناءه عن محل يقومه استغناء د یو شی د محل مقومه د محل مقومه مولانا فلسفه وای وای قیام بذاته څه ته وای نو قیام بذاته دي ته وای چې استغناء د یو شی د محل مقومه یو شی چې مستغنی واغستلی شي یو شی چې مستغنی واغستل شي د محل مقاومه نو دې ته ویل کېږي قیام بذاتی نو ګوره دا مولانا مستغنی دی د محل مقاومه نه مستغنی دی د محل یعنی دې د څه محل نه چې دا هغه محل په وجه د تشخص راځي او اصل نه راځي وعند الفلاسفه معنا د قیام الشی بذاته استغناءه استغناء د دغه شی ده ان محل يقومه دا محل چې هغه بیا مقاوم د دغه شی و معنا قیامه بشی اخر غرض شارح ضد قیام بذاته ذکر کوي ذکر تو رفل اشیاء بیا ذاتها نو معنا د قیام د شی بشیء آخر په بل شي پورې د دې معنا دا ده اختصاصه به اختصاص دې شعر دې تر دې بل شاعر په دې حیثیت چې دی اول دا کم قائم دی دغه نه عتی او دا بل شي چې قائم نعت واقع شي د چا د پارا د منعوت د پارا دا اول د دویم د پارا څه واقع شي نعت واقع شي او دا اول د خپل حملېږي په حمل بالاشتقاق او مشتقي حملېږي په حمل بالمواتا بیا عام د دینه چې دا منعوت حیز لري بزا او کني لري خودی ته ویل کیږي قیاس به غیری چې حیث لري منعوتی مثال سواد الجسم تورواله د جسم تورواله د چا نو په دې تورواله کې قیاس به غیری دی ولی قیاس به غیری خودی ته و چې اختصاص په یو شعر په بل شي پورې نو دلته اختصاص ته تورواله دی په دې جسم پورې په داسې حیثیت باندې چې دا ثواب په خپل حملې کې بچا باندې په دې جسم باندې په حمل بل اشتقاق الجسم ذو سواد او د دې سواد مشتقي کې اسود په حملې کې ور باندې په حمل بل مواد چې الجسم اسود وای ٹھیک شو ځکه قیام به غیره دی ولې قیام به غیره دی دی وې ځکه قیام به غیره دی ورکی ځکه ورکی څه شی دی قیام به غیره دی چې دلته کې اختصاص راغلی د علم تر واجبہ په دې کې حیثیت کې د علم په خپل حملې کې په واجب په حمل بل شقا الواجب ذو علم نلری منعود چې څوک دی الله دې نو هغه څه شي نلری حیث نلری نو معلومه شوه خبره چې قیام دی غیره لکه نور په صفات الاجسام کې قیام دی غیره دی نو په صفات د واجب کې قیام بغیر اشته نو معنا د قیام بذاته عندهم فالله باندې صادقي امانه د قیام بغیره عندهم په صفات الواجب باندې صادقي ومانا قیامه معنا د قیام د د په داسې حیثیت چې اول نه عاطفه چې سواد دی او دا بل منعوت دی چې څه شی دی جسم دی او لا یادات او دا جسم حیاتم غواړي او لا یادات ملي کما فی صفات الباری عز اسمه لکه په صفات د واجب الوجود کې اوس دلته کې قیام راغلی دی صفته تر الله تعالی پورې په دې حیثیت چې دا صفت حملېږي په الله په خپل بل اشتقاق مشتقی په بل مواتات لیکن چې کوم منعوت دی زادت شی دی متحیز فی حیاتنا نه دی دا څنګه ول مجردات په صفات او مجردات ټول باندې باندې باندې دا صادقی چې دا شی ټول صفات مجردات باغې باندې دا خبره سابقه ده په ټول صفات مجردات باندې دا خبره ذکر چې دي کې قیامه د غیبی دي په فلسفه باندې دلته کې او سوال واري دي سوال دا واري دي چې تاسو صفات تواجب او د نور مجردات تاسو یې په دې کې قیام به غیبی دي تاسو یې په دې کې څه شی دي نو هر کله چې په دې کې قیام به غیبی راغی نو دا خو په عارض کې داخل شو کنه بچا کې داخل شو اعراض کې داخل شو کنه عارض کې قیام بغیره کنه دلته کې ما قیامه بغیره دې نو دا په اعراض کې داخل شو او رسوه کې اعراض ټول حادث دي اعراض ټول څه شي حادث دي اعراض ټول څه شي حادث دي نو معلومه شو چې صفات الواجب څه شي حادث چې صفات واجب حادث شنو محل د حوادث خو نه مګر حادث دي نو د واجب الوجود باره کې رته خیال نه هغه څه کیږي حادث کیږي نو دا سوال نه نو د دې سوال نه جواب ورکړي اصل د جواب دار دی وای او اعراض حادث دي خو ما سوا صفات الواجب چې صفات الواجب اعراض دی او دا حادث نه دي او نور ټول اعراض شي دي حادث په خلاف د صفات الواجب نه چې دا اعراض دی او څه شی دی حادث او د دې نه علاوه چې کوم اعراض دی هغه څه شی دی حادث دا دی وایي به هر حال لکه خبره ده نه چې عالم په اعتبار د ټول اجزاء سره حادث دی ځکه عالم په دوه قسمه یا با اعیان او یا څه شی یا با قائم دي ذاتی او هغه عین کې د سينو عارض او اعیان او عارض دواړه حادث دي نو عالم هم حادث دی